یا فروع د اسلام دی هغه باندې په تفصیل سره پویول ستاسو دا ډېر مشکل د دې وجنه زه زیات کوشش دا کوم چې یو مشکل نه مشکل خبره څومره زیات اسانه دي شي چې هغه تاسو مخکې ارس اوس هغه بل خبره ده چې همیشه د پاره د هغه شي د زده کړې سره شوق کوي چې کوم شی ورته په زړه کې عزیز وي کوم شی ورته په زړه کې عزیز او خوښ نه دا وشي د زده کړې سره کوشش نه نن مسلمان قوم د دین د زده کړې نه محروم ولې دی داغه بل ایس وجه نشي کېده سوا د دینا چې دین دوی ته عزیز نه دی دین دوی ته خوښ نه دی کوم خلقو ته چې دین خوښ وي عزیزانو داغي تاریخ کا تاسو وګورئ نو عقل بم حیران شي اوس مونږ ته دنیا خوخه ده نو دنیا د پاره مونږ سفرم کو دنیا د پاره شپې مرونو ورځم ټول ورځ په تکلیف کې په تیرو ځکه چې دنیا را ته عزیزه دین را ته عزیز نه دی نو دی وجنه مونږ دین ته نشپرونه کړو نه نه مرزرونه کړو نم ورته یو میل دو سفر د دین د زده کړې لپاره وکړو عزیزانو دغه دین چې کوم زستاسو په مخ کې بیانو دا چې کوم خلق را جمع کړي دي او کوم خلق لیکلي دي دا هغه زمانہ و چې نن نه زر کال مخ کې نن نه دولس سوه کال مخ کې نن نه څوارلس سوه کال مخ کې لاره نه وي موټر نه وي جازونه نه وو پیدا مزل او پیدا سفر وي نو په زرګونو میله امام بخاری رحمت الله له پروس کې یو کله د خرتنګ ورته وي د هغه قوم سره تعلق لري او د دغه روس د خرتنګ کلینا د د مصر او د مکی او د مدینه او د بغداد سفر په خپل خپو کړی او بیا داسم کړی وی په خپل ژوند کې چې کلی تر اغله دی او بیا ورته پته لګېدلې ده چې په مصر کې یو سړی دی یو عالم دی هغه ته یو حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد دی یو حدیث نو د کلی نه بیا پیدا مزل شروع کړي دی او مصر ته په یو حدیث پسې تله تاسو اندازه ولګوي چې د په دې لار د روټای څخه چل کول د په دې لار د شپې څخه چل کولو دبا د جامو سچل کولو په زرګونه میلا پاغه دشتو کې مزلی په یو حدیث پس نو دا حدیث چې دا نن ستاسو په مخ کې د انتها درجه به قدر دي دومره به قدر دي چې زده کول او ورپسې سفر کول خو څه کوي او ریدو ته هم تیار دی او ریدو ته کچرته څوک وایي چې هلکه لغو نکې نه یو حدیث بیانېږي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ناغا اوریدو تم تیار نه ای کېړای والی او د جمعات نظر بارو زئی څه چل دی لکه وې دا اوسګار دی نو اندازه کوي عزیزانو چې دا قوم چې کوم قوم د پیغمبر هغه حدیث اوریدو ته تیار نه کوم حدیث پسې چې لس لزر ملته د مزل امام مسلم او امام بخاری او امام ترمذی او امام ابو داود او امام احمد ابن حنبل غوندې کړی لس لزر مل مزل او دا حدیث یو ځای تراجمه کړی او نن تیارا وړای تا ته په خله کې درمنډلې ده او تیز د کول خو څکه اورېدو تم تیار نه نو د قیامت بورز به د دې حدیث مالک چې د غستا شفاعت کولو تم تیار نه تاسو په دې تمه یې چې د قیامت پر ورځ به زمون شفاعت کوي جناب رسول الله صلی الله علیه نو زه چې د خپل زمانه امت ګورم او ما غوندې روسیا او ګناګار او تورمخي او پلیت دا بم پکې ولاړی نو پیغمبر علی السلام به وایي چې تاسو هغه امت یې زما چې زما د حدیث اعلان به وشو او ریدو ته به تیار نه وایي نو زنن ستاسو شپارس کولو تم تیار نه قرآن کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به الله په مخ کې داوا وکي په عدالت پروردگار کې با کیس دائر کی دا یو ورځ وي او څنګه ورځ وي قران ویلي دي چې هغه یو ورځ به 50 زره کالې او څنګه 50 زره کالې وي علما لیکي چې دا چې 50 زره کالې وي چې داغه قیامت یو کال به د دې دنیا د پنځوس زره کال عمر او داغه یو میاش به د دنیا د پنځوس زره میاش عمر او داغه یو ورځ به د دنیا د پنځوس زره ورځ عمر او دا غي یو ګټه په دنیا د 50 زرو ګټو کوي دا حساب کوي بیا چې سو عرب کاله به جوړیږي سو عرب کاله به یو ورځي د کائنات نظام به ټول ولاړی ټول ولاړی او حساب بشوروي رسول الله صلی الله علیه وسلم با دعوا وکي پمونګه پمونګ بداوا وکي د الله په حضور کې الله دې امان راکړي دلته چې په دې کچرو کې یا پتاڼه کې پچا داوا وشي څه منډې جوړې کړئ تاڼه کې چې در باندې راپورټ شي نو را منډې پکې ښځې مو منډې وایي لوڼه مو منډې وایي سړي مو منډې وایي هله وایي راپورټ شوی دی ښځې را منډې کې وایي ملا صاحب زوی مې تولس مو تلی کوي داسې که نه کوي ښځې مو منډې وایي انا وای دوی می پولیس بوتلې چرته یو نه وای د دې د پولیس سره خو یا به ما خام را پریدي یا به چالان کی ضمانت به وشي انسان در باندې داوا کړی دا ټول کور په منډو شو قیامت کې به محمد رسول الله در باندې داوا وکړي او داوا به وکړي د خدای په عدالت کې څه به وایي وقال الرسول یا رب پیغمبر به وایي چې زما ربا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا خدا زما دې قوم دا قران په ټوکو نیولې زما د قوم دی قران سره ټوکی او لوبي کولی دا قران ورته مسخره ښکارې ده اندازه وکړي چې بیا به د قوم صاحب چې عدالت د خدای وي او داوا کوونکی جناب محمد رسول الله حال بم سی خلاصی بم چوک التخ بدو طاقت ای اعلی طاقت بد خدای وی او ادنا طاقت بد جناب محمد رسول الله نور به یو لک سلیری زره پیغمبران بټول په لړزانی هر یو پیغمبر به وایي چې خدای ما ته خیر کړي واحد ذات اقدس د جناب محمد رسول الله به چې هغه سره به ځان غم نه هغه سره به دا فکرې چې زما د امت به دوزخ ته ولې وځي دی وجنا عزیزانو سوچ وکړئ خبره مې دې پورې درته کوله چې اصول د دین اغز تلفظ په نشم کولای تاسو په مخ کې ځکه چې تاسو پوهیږئ نه کڅوک د ګنډېرو دکانو بس وای په ایمان چې پوره نرخ درته په یو غنټه کې معلومي کړي ګندروال خو هم درکې دکانداران هم درکې سرکاري ملازمان هم درکې کړ ٹھیک ده دکان چې وباسي په دوه ورځو کې د ټولې دکاندارۍ نرخ درته پته ولګي که نه ما ته ګورئ نه لکه د دغه په شان ها او نا کوئ په خبره پوهېږئ دکانداران در کې شته لاس اوچت کړي تاسو دکانداران چې شو کړي نه نه ټول لاس اوچت کړي د سکنځل خو درته نه کوم سرکاري ملازمان در کې شته لا سوچت کړئ دا ګنډېرو منډېرو ولا درکښتا دی خو وګوره دا خبره څومره واضحه ده چې دکاندار سره دو زره ایټم وي په دکان کې په څو ده 15 روپۍ 2 روپۍ 10 روپۍ 20 روپۍ پلا صابون سنخ ده 10 روپۍ سي پلاني روپۍ کیلو پلان ګنډرای سوي 15 روپۍ سي دا ګوتای په څو ده په 2 روپۍ ګوتای ده پلا دا نه ورته ټول مې بیا تاسو درته معلومي چې غني دې څنګه راغستی دا غیر غا سپین کړي پوستکی او بیا د ګنډیرو هغه خپل ګټه دیم په لګولي او په ګوتو کې دی چولی هغه حساب دیم لګولي ټیک شو راشه په اسلام کې پرون رانه چا تپوسو کو وچما د غاخ باندې خول خېجولې د چاندې خول خلک راته وی چې او داس دې نه کیږي یا غسل نه وځي او سړی دې کم اس کم د شپې تو او یا او پنځه شپې تو کالو سړی سکار کې ماما ویلی جی پیپل منډای کې مې لوی دکان دی زرګونو روپو لین دی کوم مالا نخ در نه چرته خطا شوی دی او په پنځه شپېته کاله کې دی دومره هم نه دي زده کړي چې دا خول غاښ ته وخېږي او خوځي نه نو دې سره اودس کېږي او که نه دومره هم دي نو عزیزانو خپه نه شئ او که خپه شئ زما به څه وکړئ موږ نه خوشحال لا څوک دی اوئی توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے یا خدای چې ستا مرګري کدا ټول خدای دې برخلافي بلا تور اور تاسو اندازه وکړئ یو قوم چې دې حد لئی چې په پنځه شپېته کاله کې د دین دومره مسله ورته یاده نه وي چې زه چې غاښ ولګوم او ښځې نه په دې زما اودس کېږي او که نه کېږي دا هم څه قوم دی یا دا هم څه بني ادم دي یا دا هم څه خلق او نامه پې د اسلام ده نامه په مسلمان ہے نو عزیزانو عرض میں داؤ چې قران او حدیث د قوم ته ولې عزیز نه دي ولې دا وجه دا ده چې د قران او د حدیث د مالکانو په حسن دوی قادر نه دي کدی تدا پته ولګي چې د دې کائنات مالک چې دی هغه څومره حسین دی یا د دې حدیث مالک چې دی هغه څومره حسین دی نو نشه خبرې چې دي د خسته خلې سړي له خوند ورکړي تاسو د ډمه ګډېدو ته ټوله شپه ولې دا زمونږ پښتانه په اجره کې تیر کی ولې ماسختنا په ګډېدو شروع شو تر سارا پورې ورته ناس خدا دې خلور ته خسته ښکاری کړي دمه ورته اگر چې په کې خړای خو پودل موډل مګلی نو او زمونږ دا ګډه ځامن چې دی نو بد نو ټول شپه ورته تیرې په ټلویزیون کې دا قوم وګوره ډرامو ته ټول شپه تیرې کې خو کوي کې خزي وي دا غي خلا ورته خسته ښکار دما کپټي باندې راشي نو داغه خلا او مخ درته خسته ښکاری نو سترګې ته نه وباسي شپم ورته تیرې ورځم ورته ناس داغه خزل در باندې والی خلک اوسم دې قوم نه چې واوري د بیلې بیلې ډمې نامه ورځي د حرامي قوم د بیلې بیلې ډمې نامه ورځي او بیا د هغې غزل پیژني چې دا د پلانه ادمي غزل خو دا غي خلور ته خسته ښکار نو چې د دمه او د دم خله درته دومره عزیزه چې تاسو په ورځ ورته وقف کړی او د جناب محمد رسول الله د خلی راوتی خبره هغه ته په 24 غنټو کې یو غنټه وقف نکي بیا بندا قوم په قیامت کې د پیغمبر د شفاعت تمه دې خبرو باندې سوچ وکړي مرګ د ارشنا زیات نږدې دی او بستر کې پټې نو معاملې به جناب محمد رسول الله سره شروع شي ستر کې پټې نو هغه سره به معاملې شروع شي اول تصویر بدر تداغه خي چې د دې متعلق د څه خیال اول تصویر چې سترګې دې پټې شي نو هغه تصویر سره چې تا دنیا کې سلین دین وی نو هغه لبوه چې هاذا محمد رسول الله چې هغه تصویر سره ستا سلین نه تعلق دی نه دا تصویر خلی ته نږدې نه راغله ته به څه کوې نن تاسو دنیا کې د چا خلو ته واځي خلی نیولي د چا خلی زمون په دې ملک کې دا چې خلشته چې هغه ته سره واځه خلو نیسی ورته کینی دا څه خلاص ده کله حکومت د خلکو خله وګورئ زه خو در تخپل عندي وایم چې کنيز دینه مې نه دي لیدلي نو په اخبار کې مې فوټوان لیدلي دي د دوانو خله پکې نشته د دوانو انا خله به څه کوي چې کوم خلق و یو څه او کوي بل څه و یو څه او کوي بل څه د حکومت خلق دا وایي چې زما غریبان ورونو وای دا څه کنه ها تاسو ته درشي په خر سیلاب د عمل کې اورې شا دي ته چرایشو زما غریبان ورونو دا غریب د کافر بچی چې ده د پجامو کې نه ځي وزیر صاحب ویل چې زما غریبان ورو وت کور دې د پلار وران شي تواشه دې غریبانو سره دوی څوک پرشکه کې نشه سورې دې دیر روپۍ دې پټاټکی ګټلې دي خزا او لور بچی زوی اسپتال ته چې پرشکه کې وړي نو دیر شپه در نرشکی ولاړ ډاکټر نه نشي ورته کور دې د پلار وران شه 200 روپۍ ډاکټر اول فیس داخل کړ بیا ته ټیم والا د دوايي دکان له نشه ورتله خونه دې پلار ورانه شه چې ورشه الټه یو دستونو دوایانې چې درته وایي دوه سوه نه کمو باندې دستونه نه بندېږي د ماشو او په غریبانو وروڼو په جامو کې نه ځایږي دا څه خلق دی یا دا څه قوم دی چې دی وایي چې غریبانو وروڼو دلته د ښه د غلدرې د غلو ګروبی جوړ کړي او په دې سره ولا ورواړې او دا خلا ولا په زورونی چې په دا خلا کې د غلو غړو به ورواړې تاسو خیال دا هم په دې ملک یو سوچ سمجه سکیم دی نو که زمونږ د ملک مبارک چې دی دې کې هر یو کار چې روزي نو سکیم لاندې روزي هر یو کار لکه یو سړی په پاکستان کې د صدر ایوب په زمانہ کې هغه یو خبره شوشه پرې خو چې الکه دا قربانای چې تاسو کوئ د دې څه ضرورت دی دا دومره ګډان او چیلی او میخي او غواګانې حلالې شي په کار دا دی چې دا پیسې د ملک په کم فند کې ورکی چې د ملک فایده پې وشي اوس دا خبره خو په ظاهر دا چې و چې د هر چا دماغ ته اپیل کولو چې رښتیا و یاره دا ګډان او زمیخې حلالول او لوی تکلیف ته دا پیسې د ملک فند کې ورکړي علما خو تر قیامت پورې چې قران باقی وي او تر څو الله اراده د قیامت نه کړی نو علما هم د قران د حفاظت لپاره پیدا کوي علما ورپسې شو چې خر مطلقه ته د قربانۍ تعریف خو زده کړه چې قرباني وایي څه شي ته قرباني وایي اراقه الدم ته په دغه ورځ د ساروي وینې تویولو ته قرباني وایي چې وینه توی نشي که یو ارب روپۍ په فنډ کې ورکې او خیرات کې هم هغه د لسو روپو د چیلي خانه پوري پې نه کېږي په دې کې دا ځان ته چې پړې لیکې خیر پړې لیکې خو که خیري پاکستان نه ختمېږي لګیا دي ان شاء الله څه زمانہ پس به د چټي لیکلو سره نه پیدا کیږي که خدای ته منظور و نو په خوا به یو شعر کې راغلی د رحمان بابا چې دبا کور ناستو چې دا دیوانه پن پر غالب شونو کور نه وبار نه وته ضرور په شک غوندې شو او خپل کور والا ته وی چې تزان مان برابر کا او زه ګورم که زما د ضرور حرکت خراب شو خراب شو نو بس وجنه مې اکور والا وی شونډه مونډه په دنداسه سره کړې داو په خوا خو دنداسې هی دا اوس کیسې هم ما نه وي اوس خو دنداسې چرته دي په خوا به لوی ډول د زنانو چې دنداسه به ومګل او یا لوی ډول د زنانو چې هغه برانجه به واچو لوی ډول به چو چرته ګل به د شرشم ګل وګړي په دې وختو کې به وټومبل دا لوی ډول اوس لوی ډول چې د زنانو په صدر کې په سلور پنځه سو روپۍ د خزو سر جوړول دا تاسو د خزو د ببر سرونه چې ګوري دا په پنځه سو روپۍ په صدر کې جوړیږي که شوقم کېده چې بیا ولا بوزم او د هغه هغه خلکو خزي سرونه جوړي چې اغي نوم د پښتو هم دي تاسو پوه شئ په خبر دا پښتو ټکی هم وایي او تقریر چې کوي نو ما پښتنو ورونو نو تاسو ورته دا کبو سری ناس کی رور راته ور هغه خلکو خس نو په خوا لوی ډول چې نو هغه داو زمونږ یو استاد خدای دې وبخښي یو ورځ راغی درس ته مدرسې ته راغی نو خان دي خاص خان دي چې سبق اوس نشي ویلی موږ جس چل څه دی څه خوشحالي راغلې ده هغه وینا زه به هره ورځ چې مدرسې ته راتلم ښځې به راته وي چې لږه دنداسه ځان سره راوړه ما نه به سبقونو د طالبانو به مې دماغ خراب کړی چې کور ته به تلم رانه به هیر شو چې ماښام به لاړم را سره به په جګړه وینن چې بیا راتلم دی راته چې کنن ګرانه ورنه په دې کور کې باندې پرېنه ما نه په سبقونو د طالبانو باندې دماغ خراب کړو چې کور ته بتلم رانه بهیر شو چې ما خام بلالم را سره په جګړه وینن چې بیا راتلم دی راته چې کنن ګرانه ورنه په دې کور کې باندې پرېنه وی ما ورته چې خزه تکلیف سره کې او دنداسې سره مګي په دې قران مې قسمی چې زما دې دنداسې خوخه او ځان مو پازاب وا وی هغه مو خندل ما مو خندل خوشاله شو وی راته وی چې زمې راوړه وی دا غم نخلاص شو تاسو پوه اوس ته د خزه فرمایش پورا مکه خو راځي کړي کول دي پری چې هغه څه وي او تا هغه نه کی نو رحمان بابا ته ورو خزه ته وی چې تزان مان برابر کو هغه شونډه مونډه ګلونه مونږ نو ټومبلو د تراوته د چې ورته دا شو کته نو دا خو دیوانو ورته وی چې نن دې نو شراب سکلی دی پویګم دا دې زما په باب لیکلی دی پوېګم که هر سولا سن سر کړی په نکریزو دا دې زما په خون لړلی دی پوېګم رقیبان زکه تیرې پر رحمان کان دی چې تا خوا پورې نیولې دی پوېګم زما عزیزانو عرض مې داو چې د ملک حالات دا چې جوړیږي لګیا دی چې دا چټای لستل به بیا مولا ته پاتې قوم نه د تعلیم جنازه وزي لګیا دی دیو جنا جنازي د حیا وتا د شرم وته د غیرت وته نو زما عزیزانو عرض مې داو چې د ملک حالات وګورئ د تباہی او د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی او بیا د دې خبيث قوم عیاشی او لوفری وګورئ د قوم بچی تبا شو تپوس والا څوک نشته ما ته د یو بل زین خلق راځي چې دې سینماګانو کې بلو پرنټ چلیږي نو ما ورته وی چې تما ته وایا چې زه په دې پسې شم چې بلو پرنټ دې پکې نه چلیږي نو دا نور چې پکې سکیږي دا خدي یعنی دا نور دې به ممې چې پکې غړیږي را غړیږي اخر دې خو بلو پرنټ دې پکې نه چلیږي اے په خبر ګستر ګوړاند شي چې تا قلم در کېشته کوي تا د سلسله ما وجود لعنت ته وجود ته ورته د بلو پرنټ خبره وایي کې دا وایه چې سینما وجود په پاکستان کې لعنت دی اوس پاکستان حکومت چونکې په هغې ټیکسونه دي آخر وجود لعنت ته ما ته ووایه چې نن ستا ملک اجازت چې چېرته ډمتوب او کنجرتوبي ستا ملک هغې له په ټاپ اجازت ورکوي پاکستان اسلامي ملک دی شریعت بل پکې پاس شوی دی راشي کنه چې پېښور کې ودونو کې درته دغه خیمه ده ډیسکو ډیسکو ډانس راشه ډیسکو ډانس څه ته وایي استاد پاکستان د معززینو په ودونو کې کیږي سپیشل ډمی مونږه دا غریبان حرامیان چې دي دا خو دا کوسړه به ډمی راوړي کنه هغه معزز ډمی وي سپیشل ډمی راشي معززانو خدای چې مونږ سره څه کوي ډیر ښه کوي اورجینور ګران شو ډیر ښه کار په بایسکوپونو کې دوی دي په بلیټ کې دوی دي په ویډیو گیم کې دوی دي چرته دا رام تو باډه چې دا د سکمار زامن پکې دي کنه دا د غریبان اولاد ټول پکې کني پکې اور ګران شو ډېر فکر جټه پر ډېر ګران ډېر شکر تورای ګران الحمدلله خدای نورې ګرانې مټر وای په سلويخ روپۍ کیلو دي ما یا الله پاتیای کی غوړی ګران شو خدای دې غوړی په په دوربین کې قات کی چې دا قوم ورپسې هلاک شي او غوړی ورته نه ملایي په دوربین کې دا قوم د دې قابل دی دا خلک د دې قابل دا هغه ذلیل قوم د شپې د دې غریبو تماشا وکړه د دوی باندې ور سره یو نکری دی په مجمع کې کړی او پکې شبي ټومبې دي خزه سړونه مخ کې غړي دي سړي د خزه نه مخ کې ردونه ته وګور دلته یو سپیره واده شوی دی ټول اړه دی چرګانو خرڅولو باندې د سنبای رسوله وکړي هغه دلته یو خیمه ور روانه وه څه چل دی پلاني واده دی دلته ما ته بل ورځ راغی ول خرڅ مې ډېر شو پیسې مې سره سم نشه ما خدای دې نورم ورپسې بیا کو بس تاسو د ځلې ما سره جوخته پنځوس کاله کې ما په تازه اثر ونه کړی شو تا خدای هلاک کا چې د سړي ځای شه تکلیف مالا یتاق په اسلام کې نشته کوم شي چې ستا د وس نه باري خدای در باندې نه دی فرض کړی بیړه دی غر کښه نه ضرورت سره چې دا د شاخه تا خې ځامنو ته ویل چې راځي وړي جوړ کړی خاورې کې ولې نه ما په عمر کې د چا د واده ورځې نه دي خوړلې په عمر کې که زما د زوی واده شو کاته ما ته دینو نه ورمخشه زه چېرې درغلې ما وای نه په ما دې د پلار حق وسه رکیب دا قوم نه مړی ته غوښتل غواړم نه واده ته غوښتل غواړم بس بس په هر شي کې پرې په واده کې پرې کوي په مړی کې پرې کوي په ژوندۍ کې پرې کوي په ژوند کې پرې کوي په خبرو کې پرې کوي په حرکات سکناتو کې پرې کوي دا څه د سړي ځامن پوهېږي پارس هغه کم آرام توپ دی چې پاکستانیان کې نه پوهېږي یو شته ده په دنیا کې یو شیطانت پاتې نشو چې په پاکستان کې راو نه وته یو شیطان هر ځای چې ګوره د دمتوب او د کنجرتوب اړې جوړې شو هر ځای چې هر بازار چې ګوره د دمتوب او د کنجرتوب اړه هر بازار که د بجازیانو بازار ګوره د کنجرتوب اډه ده که د کباړ بازار ګوره د خزو د کنجرتوب اډه ده که نور بازارونه ګوره د کنجرتوب اډې دي اربع یو شیطان بیا دا هغه جوکر قوم دی پاکستانیان هغه جوکر قوم دی نقلیان جوکران چې د بل ملک د آرامتوب تقلید ډیر زر کوي هغه ټینکونه جوړ کړی دي مونږه ولې نه جوړو هغه سره ایټمی پلانټونه دي مونږه ولې نه جوړو دا تقلید د یورپ ممالکو پاکستان چره ونکړو لیکن داغي د ګډا تقلید تاسو ګورئ پاکستانیانو کړی دی هم داوی په شان دین په ګډي نن ستا په ملک د ټینس او د کرکټ میچونه چې دي دا د انګریزانو ایجاد دی د انګریزانو ستا ملک کې څومره تقلید کړی دی ستا د ملک دا نوجوان الکان وګوره دوی ولا دومره دومره واړه واړه ریډوان پیدا کړی دي په لار روان یو وخت یې نیولې چې څومره رانو شو زمونږ د آینده نسل دا د غرمې پیدا او بې کلمې پیدا چې دي ټول ورځ ګوره د دې پلاس کې به واړه ترانزیسټري وي او وخت به نیولي او کرکټ میچ باو بیا په کورونو کې ورته ټلویزیونونه نه پراته دي نو تر یو یو دو دو درې درې بجو پورې کرکټ میچونه ګوري نو دا هغه جوکر قوم دی چې د بار ملک د شیطانت تقلید ډیر زر کوي اوس کرکټ څه شي څه شي دی ملک پہ اورانی گی ملک پہ آبادی گی غنم پی کی گی جوار پی کی گی بیا دا کرکټیانو بوتاړونه وګوره دا څه شه دی دا د انګریزانو ایجاد دی تینس دا د انګریزانو ایجاد دی پاکستان لوی تقلید کړي ستا پر ریډیو په ټي وي باندې وګوره مستقل وختونه ولا ورکړي انا صاحب جان شیر خان دومره رانو کړو جانګیر خان په ورواړو د دې جنگ په زمانہ کې ما دا خبرونه کته خزو بدیا لکانو تلاسونه پړه خز د چا خزه چې پر دې الک تلاس پر کوي د دې بلد ست په وختو د درې مې تبا ورکیږي کنه پر دې الک تنه څه ګټلو زموږ د خزه څخه کار دی چې ورته لاس تکي په داسې بې حیا او بې غیرت عمل کې وکړي او نور به شرمېږي ان شاء الله العظیم نور به شرمېږي ستاسو دا زړې زړې پیپړې نه دي دغه پیپړې کده سره کو تراونه وته په ګډې دون مان دا ګیرا کړه وخت دا سره را روان دا جوکر او او نقلی ملک اوس یو بل مهرباني د انګريز د ملک تقلید پاتیو ویډیو گیم کم یو بے غیرت عالق نه چې نور سکار نه کیږي د ویډیو گیم دکانو باسي او د ماشومان په ټول ورځ تبا کیږي د سبقونو نه وته وغه اوس بل مهرباني رااله بلیټ مرغه دې چې میز جوړي او دکان ورته نیسی او دا لکان په باندې هغه غونډس کرغړی راغړی پنځه روپۍ لس روپۍ دا جواری نه ده اوس په خبرګو سترګو د پاکستان حکومت روند شي چې په ټپو کې دي چې سار را پاسو چې نه وزیر بنای نه گورنر بنای نه صدر بنای نه وزیر اعظم بنای ټول په ټپ وړاند نه په خبر وړاند شي دا کچا سړی په کور کې جواری واچول خو پولیس په چاپه و یو وی نسی او په بازار کې جواری لګېدلې ده په بازار کې ستا قانون چرته لارو دنیا جواری نه ده ویډیو گیم جواری نه ده په میوزیک سنټرو کې دننه لس روپای باندې دننه هر اورال الکان نه نباسیو وی سی آر ورته خی دا یو مستقله سینما او جواری نه ده دلته قانون خاموش قانون یو ځای نه دی چې د حکومت به بیا داسې نوم نه دی مونږ ته داسې حکومت نه دی په کار مونږ د داسې حکومت نه بیزار یو مونږ داسې حکومت منلو ته تیار نه یو اوس مونږ د کشمیر متعلق انشاءالله چې دا आवाज چتول شروع کوو چې یا به مقبوضه کشمیر آزادو او یا به په پاکستان هم جوړا کوو مونږ ته نه پکار د بغیرته ژوند او نه مونږ ته پکار د بغیرته ملک دا غړمخي مرمخي مونږ ته پکار نه دي د خزو مزو تم بعد اعلان کړی چې تیار شي خدای را سپي کم پرې چې دې کشمیر محاذ ته میرا بورې مخکې کړی نه دوی جرا تدل تام بر سره میخي ګرځي او مورمنی پلارمنی دي چې دي هغه دي ورته دي غزا دي کوي اول بدام بر سره میخي مخکې کوي داری او سړی خزه ته وګوره کنه دا څه شړپیږي لکه ته به چې اوس هم برپرنا نه خراوس دا دې غیرت ته به حیا قوم او دی کولې شي دی جنگ کولې شي کپوسو شو تاسو به دا خپل منډي دیو ایو سره خره مړ خر مړ نو جړل ورپسې چا خر مې مړ دی خر لکه څنګه مړ شو ول پلانګان وخور بادشاہ لورغه یې خر مې پلانګانو بیګا خورلې بادشاہ ول جاړه ما د یو په ځای دوه خرونه ورکړي دوه خرونه چې دوه ورکړي سړي بیا هم جړل ویلوس ولې جاړي دیختي وزه دوه خرونه هم درکړه ویلوس مې یو بل شی جړی وی بل څه شی دی وی زما دا خر ډېر نیازبینو ډېر په ناز مې ساتلی د چې د شپې دا پړانګان لیدلی چې د یاري به څومره ټیزونه ورته چول تاسو کله اندور اکټ ولیدو تاسو ولا خپل تیزونه وګورئ بیا د دې قوم د قوم عقل چې دی د تخریب طرف ته متوجه دی تعمیر طرف ته نه دی هم د دې قوم خواص او هم د دې قوم عوام د دې قوم خواص وګوره کوم خلق په لاس کې چې د ملک نظام راشي د هغه خلکو د عقل فیصله ګوره دا هغه خلکو د تقدیر فیصله ګوره کوم خلق چې د ملک مشران دي په کلو کې د قومونو مشران دي دا غي د عقل فیصله په خپل علاقو کې ګوره په دې ملک دا سي سرداري نظام تیر دی چې د سردارانو نوابانو به د کم غریب سړی لور به چې خسته وه سړی به ورپسې ولېږل او لور به ترې راوسته هغه به کته او غږ به نه شو کولی په دې ملک داسې نظام هم تېر دی کم سړی ښځه به چې خسته وه او د نواب صاحب به خوښه شو سړی به ترې لاړه ورپسې او هغه ښځه به ترې راوسته سړي به غږ نه شو کولی دا د دې ملک خواصو او داسې د ظلم او د جبر نظام په دې ملک باندې تیر دی او فی الحالم در باندې را روان تیر شو اوس نوې آغاز درته وشو نوې دا ټول آسمانی آفتونه دي چې وخت په وخت په دې قوم خدای نازلوي وخت په وخت دا بدبخت قوم پوهیږي نه دی همدغه چې د پښتني د ساق غوندې په بګار مست اما بس تر اوسه پورې د دوی خود سر ترانه دی نن ټول مسلمان قومونه وګوره په مخ د ځمکه چې آباد دي په عظیم قهر گرفتار دي کابل وګوره څه د اور په لپیټ کې دی لکها خلق پکې تباه شو لکها خلا فلسطین وګوره صد اور په لپیټ کې دی بیروت وګوره صد اور په لپیټ کې دی عراق او ایران وګوره صد اور په لپیټ کې دی یو سعودي عرب مکه او مدینه پاتې و هغه هم نن د اور په لپیټ کې دی او دو درې لکه فوج د هغه پلیت ملک پکې پروت دی چې کوم ملک د لاسا د ځمکې په سر مسلمان ټول په اور کې پروت دی چې هغه امریکا ده نن د امریکې پیرنګیان او یهود هغه لګیا دي د مکې په ځمکه پراته دي چې کومې ځمکې ته به پیغمبر یهود او نسوارا نږدې نه پرېښود تاسو خیال نو دا ټول آسمانی آفتونه دي او عذابونه دي د انسان په شکل کې در باندې نازل دي سار راته سړی دا بس کیږي مال سب کیږي خو چا لاټین فخ کړو نو خدای دا لاټین تکې نه ځکه چې بجلی ګران شي لاټین به بلوي او چا سیکل فخ کړو نو چې پټرول ګران شي او په لارې موټر کې سورلی نشي کوله خدای دې په سیکل سور پیاله مرغه زمونږ دا عقل د دې قوم نه خدای غسته یا دا سره ته زه خویم د خوالي په دې کې څه صفاتونه دي دا عقل د دې قوم نه خدای غسته عزیزانو په دې بنی آدمو کې د څه خلق هم تیر شوي چې ابراهيم عليه السلام مور نه پیدا شو نو لوری ولي لوری ولي لا د مور په غیر کې دی چې لوری ولي نو ابراهيم عليه السلام وی چې قال هذا ربي زما خدای دا دی فلما فلا قال لا احب الافلين چې انور پریوتو ولا دا خدای نه دی ځکه چې خدای هغه ذات ته چې به سوال نه کوي هغه به پریوزي نه دا د مور په غیږ کې سپوږمۍ ولیدا هغه رب دی سپوږمۍ پریوته قال لا احب الافلين دام خدای نه ده ځکه چې خدای فنا کیږي نه ستوري ولید وغیرہ وغیرہ تاسو خیال ده چې راغی نو مور ته وایي چې دا یاد لره چې الله هغه ذات دی چې مالا ابتدا له ولا انتها نه ابتدا لري او نه انتها لري اوس الله کله پیدا ده دا ابتدا چاته پته نشته پته نه دا نشته نه تر کومه وي دا انتهام نه لري وی به دا مور ته وایي د مور په غیږ کې عیسی علیہ السلام د مور په غیږ کې او قوم تپوسو کو چې دا دې کوم ځای نه راوړو ستا پلار او مور خو بدکاره نه و ته پېغله جینۍ دا زوی دې کوم ځای نه وشو نو فاشارت الی زوی ته اشاره وکړه چې دنه پښتنه وکړه قوم یې وویل چې کیف نکلم من کال فی المهد سبیا دغه کې معشوم خبرې څنګه کولې شي عیسی علی السلام په هغه ورځ پیدا دی لومبه ورځ ده او د مور د غیږ نه आवाज کوي چې انی عبد الله زه د خدای بنده یم آتانی الکتاب لسلو کالو بوډا والله که په خب خبره سکه نورمال نه چې دا مرګونه روان دي چې پار فرق نه د مرګونو د مړو ډیری لګولې دا سبي خلکو داسې د سړي ځامن دي یا د دې ژوند پکار دی ته بني ادم قسم په خدای دی چې زه دې خلکو ته ګورم پخوا به مونږ وې دمان خراب خلق دی نن زویم دمان اولیاء دي مونږ نه زیات کنجران او دمان چرته نشته پخوا به مونږ وې چې دمه خراب دي دمه جنگیر پوره کې دمو بازار پیرمنډي کې د دمو بازار دی دا دلی چې دي دا خراب دي نن د ملک شریف خزه وګورا دوی ته چې ګوري هغه ډلې بدر تاولیا او بزرګان ښکار شي مونږ په خواوې چې غلونه خراب خلق دی غل پردې جیب وای یا پردې کور وای دا غله خراب خلک نن چې مونږ وګوره اغلا اولیاء د زمانی دي مونږ ټول غلنی وسم نشته دکاندار خل دی ملازم خل دی مولا خل دی پیر غل دی میا غل دی اغنجی غل دی دا ټول غل دي کوم دلته سره د پدې کوڅو کې چغې وي ما سپتان کله راځي ما آواز پکوړې خرڅه نو چغې وي چې هغه یو خوري دي کې هغه چولې دي پلانې چې ډېر غوسه شي او څوک په وانه نه وي نام بخور دا आवाज پکې نو ما ورځ رونی و دلته مال چاله کته کېنه دا مچلي انډه مولانا زه مچلي انډه کم زه دي خو څه غلط کې نو سپار سره په خپل کردار کې غل دی زه غلی تاکي مړی وشو وروره زه خبره وره تا چې د زوی په واده کې زمونږ څه کار دی ایو مولا ما ته وی ستا دماغ خراب دی مال ولی ویل دې دله قوم له چې ته نصیحت کې په واده کې چرته ستا منلې وه چې په مړي کې ورته نصیحت کې په واده کې چې دوی ټول ورځې رسولای کړی وي په ناشته ناشته په مزدورای په ګنتی په بیلچا په دکاندارای او چې وادي وی صاحب کارت دی متمنی شرکت پلانی خان او پلانی خان او پلانی خان او پلانی نو مخه د مور مرونه په ټول راټینګ ودی نو واده کې درنه تپوس کړی دی چې ما ته واده څنګه کول پکار دي مالنا ویل پتنګ درې ولګا د مړو خبرې ورته مه کوه چې جومات کې د مليانو او طالبانو کار پې خراب کړي مال والله خبره یې ټیک وکړه خبره یې ټیک کړې چې دا بدبخت قوم که واده یې پکې چرته مانه تپوس زه څنګه واده دا وتا ستا په خور خار کې لوري کچري جیت اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کې سټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاويږي د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سر د هر جمعې تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه تر لاسه کېدی شي ټلیفون نمبر دی 255 29 12